سورت البقرہ اعتبار د مضمون سره سلور حصے وا اوله حصہ کې د الله رب العالمین وحدانیت ذکر کېدو او درې بابونه وا تفصیلا د یو ذکر شیو دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفعه شبهات تساو سره نه اعتراضونه او داغه جوابونه ذکر کېدل اولنې اعتراض براتلو جبرئیل امین باندې تاله جبريل امين راځي او هغه زمونږ دشمن دی دا غي پنځه جوابونه وکړل دویم په سليمان عليه صلوات و سلام چې ته دا غ صفائی بیانې او هغه جادوګرو د سر نه الله را لګلی نوی کرا لګلی وی د پاره د امتحان وی سلورم اعتراض چې موږ د صحیح الفاظو نه منې کې دا یې جواب لا تقولوا راینا پینځم اعتراض په نسخه باندې چې څنګه پیغمبري نن یو خبره او سبب بل خبره بل رز بل خبره کل له قانتون بدیو السماوات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بیا ومه اعتراض وقال الذين لا علمون لولا يكلمون الله وستا پر رسالت دے اللہ من سر خبرو کی د هغې جواب، کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تاسو نه مخکې هم دا اعتراضونه شوي خو دا فضول دي دا بېځایه دي ځکه د دنیا قانون به دې جاری نه دی چې د دنیا یو بادشاہ دې اعلان وکړي او بیا دې هغه کوڅه په کوڅه ګرځي اوس د دې ځای نه آیت نمبر 124 یوزل سلریشتم نه د اوم او اتم اعتراض په میانس کې درې خبرې ذکر کړي اوله خبره بیت الله بنیت للتوحید فلما تشركون فيه بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی دی اول په کې شرک وای دا پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د ابراهیم علیه السلام دا اول نه منئ یوسل ناوشتم آیات کې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة رسل تفصيل کوم درېمه خبره چې د توحید مسله د ټولو انبیانو مسله مشترکه مسله ده شریکه مسله ده خصوصا ستاسو نیکو ابراهیم علیه السلام په دې وصیت کړو آیت نمبر 132 یو سل دو درشم کې ووسوا بها ابراهیم بنی و یعقوب کله چې امتحان کو په ابراهيم عليه السلام باندې رب دا په یو سو کلمات سره امتحان په ابراهيم عليه السلام باندې شو په یو سو کلمات سره امتحانونه درې قسم وی یو امتحان وی للعذاب امتحان راځي د پاره د عذاب او دا راځي په کافر باندې دویم امتحان راځي لرف درجات چې درجه به باندې اوچت شي دا قسم امتحان راځي په انبیاء علیهم السلام دریم امتحان راځي لعف الذنب چې ګناونه په باندې معاف شي او دا قسم امتحان راځي په مسلمانانو په نیکانو بندګانو باندې چې امتحانونه راشي نو په هغه باندې ګناهونه معاف شي لکه یو حدیث کې راځي چې تکلیف سره ګناهونه معاف کیږي دارنګ بل حدیث کې راځي چې قیامت کې یو سړی درجه او د یو سړي درجه اوچته وي ایسو جنا زکه چې دنیا کې باغ باندې مصیبتونه راغلي نو بل سړی به ارمان کوي وی کاش چې په دنیا کې زما غوخه د اوسپنې په ګمنځو سیر شي او چې نن ماته دا درجه ملاو شوی امتحانونه راځي او په چا باندې د عذاب د پاره او په چا باندې د درجیو چته دی لپاره په چا باندې د امتحان لپاره حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي الانبیاء وشد ابتلاء انبیاء علیہ السلام د امتحان په لحاظ باندې ډیر سخت دي پای باندې ډیر سخت امتحان راغلي دي ثم الامثل فالامثل بیا څومره چې الله ته نږدې وي نو باغ به امتحان راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دیوال ته ډډه وهلې ده د خانه کعبه یو صحابي د خباب رضی الله تعالی عنہ رالو نبی علیہ السلام ته وی الا تستنصر لنا لا تدو لنا الله پیغمبرات زمونږ لپاره دعا ولنواري زمونږ لپاره د الله نه امداد ولې نه غواړي حدیث کې راځي د نبی عليه السلام اننګي مبارک تک سره شول د غصې د وجنا تبوای چې ناره پکې نه چوکړې دي ډلې والي واره پاسې نو ورته خباب تاله څه تکلیف رسیدلې ده د پخوانو تکلیف نه خبره یو زول من شعر والا مفرق رازی فما یسدو ذالک آن دینی داغی پا سر بانی با عرق ایخو دلیشوا واغی دا اللہ دا دین نوا نڑو لیشو دیو جنا امتحان کل رازی نبی علیه الصلاة والسلام به دعا کولا اللهم اذا اردت بقوم سوءا فانبذني الیک غیر مفتون الله چې کلا په حکم باندې دا عذاب اراده وکینو ما پدا سیال کې او چت کې چې پما امتحان نه راغلي ځکه چې په ما به مصیبت راشي او زه به برداشت نشم کولی نو بیا به ته رانه ناراضه شي دارنګ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه باندې امتحانونه راغلي وو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې امتحانونه سو بعضی خلک وایي یره وای دا هغه د نوکان کټ کولو زیر ناف ویخته او د ترخونو ویخته لر کولو دا څه خبره ده دا خو خلک د امن د خپل صفای لپاره هم کوي امتحان خو راځي په امر شاقه کې په هغه کار کې چې پای کې تکلیف وي مصیبت وي نو دې کې خو تکلیف او مصیبت نشته اصل خبره څه ده دا امتحانونه قران کریم په خپل ذکر کړی دي هغه امتحانونه کوم چې قران ذکر کړی دي هغه ولې خلکو ته نه وایي اول امتحان د پلار سره مقابلات سوره انعام اوم سپارا آیت نمبر 73 دریو آیت مات پوری 73 یقینا زه وینم تا لرا او ستا قوم لرا په ګمراه ښکارا کې و پلار تم ګمراه او ستا قوم دی ګمراهان د پلار سره مقابله او پلارم سعام پلار نو بلکې پلار داسې پلارو چې تر څو به د ابراهیم علیه السلام پلار د بادشاہ په سر باندې تاج نه ویخه دا غو فیصله نشو کولای دارنګي د کم بت په سر باندې بچ د ابراهیم علی السلام پلار لاس راکلو نو هغه به عزتمن شو د باچا د کور د ټیکس لسم حصہ با د ابراهیم علیہ السلام پلار کور لراتلا دا سه پلارو دارنګ کله چې ابراهیم علیہ السلام دا مسله کوله نو د ابراهیم علیه السلام د پلار په کور کې څلور سوه پیغلې جینکۍ چایو په خپل کونسو باندې د ابراهیم علی السلام کور صفا کولو او دا د ابراهیم علی السلام پلار لا خلکو په نظر کې ورکړي دا سه پلارو خو هغه پلار ته وایي دویم د باچا سره مقابله هم دا سوره بقره آیت نمبر 258 ګورئ دو سوا اتا پندوسم درم سپارا پائی کی اللہ رب العالمین ہوئی الم تر الى الذي هاج ابراهيم في ربي انا دعوا الله الملك اذ قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت ابراهيم عليه السلام ورته وی زما رب غزاد ته چې ژوندۍ کولم مړ کول کوي نو دا خو زم کول شم یو سره په لار روانو غیراونی و مړ کو ورای دا مې مړ کو بل سړي باندې د پانسای اډر شو هغه ته عزت مې معاف کړی دا مې ژوندې کو دومره کم کلو قال ابراهيم فإن الله دي بالشمس من المشرق وات بها من المغرب ابراهيم عليه السلام ورته زما رب خو نور د مشرق نه راخې جي او مغرب ته بوزي نو ته الټاو کا چې پته یې لګي فبوت الذي كفر والله لا دل قوم الظالمين هغه کافر حیران او پریشان شو الله توفیق نور کوي کوم کا کوم ظالمانو ته 258 سوره بقره دا الله د دین د پاره اور ته دانګلی لکه سوره صافات درویشتمه سپاره آیت نمبر ستانوی اونوی نمبر آیت امتحانونه داو مړه سوره صحافات آیت نمبر ستانوی اونوی نمبر آیت فی الجحیم په اور کې اور زید لرا پور کې ابراهيم عليه صلوات و سلام د الله د دین د پاره ورته دانګل مورخین ذکر کوي چې شپږ میاشتې د نمرود په سلطنت کې چا به چې صدقه کوله نو د ابراهيم عليه السلام د سوځولو لپاره به لرګي را جمع کولو او د ټولو نه زیات لرګي د ابراهيم عليه السلام بلار را جمع کړو د خپل زوی د سوځولو لپاره نو د انسان د امید ځای خو پلاری نو چې پلار دشمن شي نو داغه سره بسو کې ابراهيم عليه السلام کله چې اور ته غرزولو نو شیطان راغی او طریقې ورته وخیلا یو مناره به جوړه کړي او دی با په پاسه کې نه وای یو اړخ ته نمرود نیو پړې ورته واچوي یو اړخ د نمرود ونیو بل اړخ ته د ابراهیم علیه السلام پلار ونیو او خپل زوی ورته گزار کړو کله چې دا اور بلیدو نو کاربول راغی او دی اور ته پوکی ورکول چې ګنیزه دا اور بلکم نو د هغه په هغه بوکي باندې اسم نه کېدل او هغه خپل دشمنی ښکارا کوله د ابراهیم علی السلام سره دیو جن نبی علی السلام وی اقتلوا فی الحل والحرم په حرم کې قتل نشي کوله واحد د کربوړي لپاره حکم دادې چې په حرم کې موجلې شي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام سره دښمني کړې ده، کوم ځای چې کربوړی وینې مرداروی، چا چې د حق پرستو دښمني کړې ده الله ذلیل کړی دی دا هغه پاغه او کی باندې اسم نه کېدل او خپل دښمنی ښکارا کولا ډیر داسي صرف د حق پرستو سره خپل دښمنی ښکارا کوي سره دینه چې هغه څه کولای نشي دارنګي اوړه مرغه تورانکا توتکه هغه رااله او په خپل مخوګه کې به وبراوړې یو یو ساس کې او د ابراهیم علی السلام په اور باندې بیا چولې داغي داغي پاغا یو یو ساس کې اور مړې دو نه خو هغه هغه خپل مرګرتیا کار کولا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره نو الله رب العالمین ول دومره عزت ورکو چې یو لوی ټپس د پاسه کینی ناغت نه لاندې خو زیدې نشي ګړو بیزې د پاسه ناست دی هغه تینا لاندې خوځیږي نه الله ول عزت ورکو ابراهیم علیہ السلام چې اور توا چولو فرشتہ رااله او ابراهیم علیہ السلام ته وای وای کغواړي چې د اور نه اوچت کم او اوچت ځای امن ځای ته دی اوسم ابراهيم عليه السلام ورته وی حسبي سوالي علم بهالي د کوم ذات د پاره چې زه دې اور ته ورزيګم دا هغه علم په ما باندې نشتا تا ته مې هیڅ حاجت نشتا دا امتحان وسړیا ته نو کان پر کولو دارنګي د ابراهيم عليه الصلاه والسلام اور چې کله بل کو الله رب العالمین حکم کو قلنا یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراهیم مونږ ویورا یخشا سلامتی والش په ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې اور تمو یالله وی یخشا خو دومره یخم نشی چې د ابراهیم علی السلام یخنی وشي سلامتی والا شا علی ابراهیم با ابراهیم علی السلام باندې مسعودی مروج الذهب کی ذکر کړي او په دنیا کې ټول ورونه په دا وخت کې مړ شي ابراهيم عليه السلام د اور د وجینا دارنګي او بل امتحان خپل وطن د الله د دین لپاره پر خودل لکه آیت نمبر 99 وګورئ د دې سورې صفات دعایت ورستو وقال انی ذائب الى ربی سیادین او ابراهیم علیہ السلام چې یقینا زتونکې ما رب زما تا زردا چې توفیق برا کی مالا ابراهیم علیہ السلام د الله د توحید لپاره خپل ملک پرې خو دو دارنګ بل امتحان دا الله په حکم باندې په خپل زوی باندې چاړه راخل د خپل زړه ټوکړه ده خو چې د الله حکم دی نو په هغه باندې چاړه راکا یو ځل دې ما ته ورم دا صورت آیت نمبر 102 فلما بلغ ما وسایا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى کلا چې ورسېدو بیا سره لوبو ته بچی چې د لوبو شي نو پلار ته ډېر ګران شي وایزه اے بچیا زوینه ما په خوب کې چې زه تا حلالو ما ستا سره دا بهتان وای د زمری بچی زمری وی وکړه هغه څه چې حکم کولی شي تا ته په هغې باندې ستجدنی انشاءالله من الصابرین زردا چې ته به ما ومومې که د الله خوښي د صبر کوونکو نه زه به صبر کوم دارنګې بل امتحان شپږم خپل اولاد او خپل خزا خپل بچی دا الله د دین د بارا په دشت او بیابان پر خودل سوره ابراهیم دیار لسمه سپارا آیت نمبر 37 او دیر شمایات گوئی اې رب زمونږه یقینا ما زای ورکړی دی خپل بچو لا باغ کندې باندې چې نه د فصل والا ایندا بیتک المحرم پنې ذکرستا عزت من باندې ربنا لیقیم الصلاۃ ما خپل بچی په دشت و بیابان بانی پریخودل تبری تفسیر و تاریخ دوارو کی ذکر کئی وکل چه ابراهیم علیه السلام روان شو ابراهیم علیه السلام ته بی بی آواز کئی الہ من تکلنا یا ابراهیم ابراهیم بواد ليس فيها زر ليس فيها ماء ولا زرع ولا ضرع ولا انيس و ابراهيم باغ کند باندې مو چاله پر دې چې پای کې وبنشتا پای کې فصلونه نشتا پای کې د خوراک د پارس نشتا او پای کې انسانانو نشتا چالم پریدی ابراهيم عليه الصلاه والسلام جواب ورنکو بیا وته وی الا من تکلنا یا ابراهيم بواد ليس فيها زرع ولا ماء ولا زرع ولا انيس چالم پریدی پدریم ځل بیا د شان خو ابراهيم عليه السلام جواب ورنکو بیا ورته وی الله امرک بهذا یا ابراهیم ابراهیم تا ته الله په دې حکم کړی او نعم او ما ته الله حکم کړی چې لاړ شه نو هغه ورته ځه اذا لا یضیعن الله زمون با الله نس پوری چې کله الله رب العالمین درته حکم کړی دی نو بس بیا پروا مکوا بیا زمونږ هم پروا نشتا دا امتحانونه مړه دا اسی ډکوس نیوی وی دکان کټ کولو زیر ناف اختو درخونو اختو دا خو د خپل صفایله پر خلک کوي وَإِذِ ابْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ کله چې امتحان وکړو په ابراهيم عليه السلام باندې رب ددا بکلمات په یوسو کلماتو سره فاتمهن نو پوره کو هغه لرا قال انی جاعلک للناس اماما وی ورته الله پاک یقینا زګردو ما تعالی خلق لره پیشوا یعنی تا د خلکو امام او پیشوا ګرځوم امتحان راغې او امتحان یې پوره کو کله چې امتحانونه پوره شي نو دا غینه بعد الله رب العالمین بیا انسان لا عزت ورکړي سوره الف لام سجده چې بیان به کولو په حکم زمون باندې کله چې دی صبر وکړو وکانو بیا دنا یوقنون و دې زمون په آیاتونو باندې یقین کوونکي الله وی چې تکلیف برداشت کو صبر وکړو په دین کې نو ما ولا مشری ورکړه په دې جنا حافظ ابن کثیر رحمه الله د شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه قول ذکر کړي چې هغه وایي په دې ځای باندې بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین په صبر او یقین سره په دین کې مشری ملاويږي په دین کې مشر اساس وګ نه ګرځي او چې تکلیفونه برداشت کی وال ټکول برداشت کی د خلکو پراپیګنډې برداشت کی اذیتونه برداشت کی راغل الله بیا عزت ورکی دارنګ علی رضی الله تعالی عنہ قول دی چاوی